وغادرنی الفصحاد بغدره او زه پریخې حب بستره د بې خوابه په خپل غدر سره واسمع منه الزور خوف ازبراره واستمع منه الحجر خشیت حجره زه د هغه دروغم قبلوم چې رانه مایله نشي او د هغه پوچې خبرې هم اورم چې هجرت را سره ونه کړي نو مقامات عربي په خپله د اسلوب اعلی نه دی فصیح نه دی خو فعله یې دا ده چې مفردات سړي ته یاد شي فصیح عربي د کتاب البخلا د جاهز ده او د مبرم د کامل او د کلیل دمنه او جاهلیت شعرونه د حماسې دي او د سبې معلقې او متنبي بېکار ډار چاپلوس چې عربي حجت نه ده عربي یو سل دوه دېرش هجري پورې حجت ده دا رستونه دې ته عربي مولده وي نیمچه مقامات ملا خو د پنځمې صدۍ حیا بنا ہے حیا کو جب دی تم وہی کو حیا مار تم وہی مطلب اسلوب عربی دے نو دې په منته وې هجرت هجرت ترک ته وې هجرت په اصطلاح د شریعت کې درې مستحق لري کوم شی چې د خدای نه وباسي دا ستا دنیا او ستا بت دی نو دا به اعلی مقام نو دا هجرت درې مستاقه شو که سړی په وطن کې هم هجرت کولی شي د ګناه ځای ته مو ده یا که پکې چرته راړه وزته دنیا معنی قربا وو پکې وو پکې دغه شي لام کلمه شي ناقص واوش نو دنیا ته ځکه دنیا وایي چې دا نږدې ده په نسبت د آخرت او یا محموز اللام دی دنا یدنا او دنا اتن رزالتن و خصاصتن نو دنیا په اصل کې دنیا او محموزو دا بادشاهان په څه جنګ کوي دا دا په دنیا نو دنیا یا د دنعا نه د دنعا معنی خصیصه او رزیله او یا دنیا د دنوا نه دی واو چې واقع شي په طرف ته کلمې کې او مخکې ته یې وي نو هوا په یې بدلېږي مخکې ته زورې نو هوا په یې بدلېږي نو دنیا شو معنا ته وکی رضا لفظا سید الکائنات وای چې د اعمال دار مدار په نیت او هر سړی ته ملاوی یا اسې چې د نیت کړی دا وي نو کله چې هجرت د دنیا نه پاره چې حاصله کی دا دنیا یا د شذ د پاره چې وادي کی نو د هجرت هم دغه د پاره شو چې مابین د سمیت او د یقول کې تعارض دی دا مخکې سند آخر کې راځي که نه القمه بن معقاس لیسي وایي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعلم بهم سمعت يقول بهم سمعت يقول نو د دواړو منځ کې خو دا جمع بین المتناقضین ده څنګه سمیتون په معنا د ماضي ده او صیغه هم د ماضي ده ما پې اورېدلي وو ما شنیده بودم در زمانه گذشته و پیش او یقول صیغه د مضارع ده چې وای با خواهند خواهد گفت ما ته اوریدلی و چې وای با په زمانه راتلونکې کې نو زمانه راتلونکې کې چې وای هغه څنګه تا اوریدلی و مخکې نه نو جمع په مابین د سمیت او د یقول کې د هر ځای راځي ښه دا خو جمع بین زمانین المتنافیین ده ما ته پخوا اورېدلو چې وایي به په زمانه راتلونکې کې نو چې وایي به په زمانه راتلونکې کې نو تا ته مخکې څنګه اورېدلي ملا بادره نو دا آیات د ریکارډار دی جوړېږي نو دلته یقول په معنا د قال سره دی مضارع په معنا د قال سره دی یعنی ما ته اورېدلي وو چې ویلي دي نو صحیح شو دواړه یو زمانه شو اوس د قال په ځای دا یقول ولې وایي نکته پکې څه ده؟ وجه پکې څه ده چې تعبیر د ماضي نه په مضارع سره کوي؟ نو جواب یې دا دی چې مقصود د راوي استحضار د حالت ماضي وي د وجې د کمال حفظ او د یاداشت چې ما ترې پخوا اورېدلي خو داسې راته یاد دي لکه چې اوس لګیا وي او زه به یې اورم نو تعبیر یې ترې په حال سره وکړ ځکه صیغه د مضارع د حال او استقبال لپاره ما ترې اورېدلي و لکه چې اوس یې اورم او راته لګیا دی نو پخوانی خبر راته داسې یاده ده لکه اوس چې اورم زیوینه د عرب نو دې ته استحضار د حالت ماضی وای د پاره د کمال تثبت او د کمال ضبط د پاره دا لفظ وای چې ما ته په خوانه خبره چې ویلې و او یاد کړې مو دا سیاده ده لکه چې اوس اورم نو سړی چې اوس اوري هغې کې احتمال د نسیان نه راځي نو دې ته استحضار د صورت ماضی وای په شکل د حال کې حاضر ک ماضی زمانہ اوس اور دل کوم ته په خو خدا سے راته یاد دی لکه چې اوس لګیا وي او زه اورم دا ړومبی سوال دویم سوال دا دی چې انما الاعمال بالنیات او انما لامرئ ما نوی کې خو تکرار دی په ظاهره او تکرار د طالبانو په اصطلاح کې شنیه دی او کلام د مصطفی او قریب دی حد د اجاز ته نو د دواړو جملو خو یو معنا ده عملونه په نیت کې او هر سړي ته به موافق د نیت ورکېدی شي نو دې دویمې جملې ته څه حاجت و؟ دا رمضان د عملونو په نیت کې اور سړي ته به موافق د نیت ملاویږي خو مطلب یې یو دی چې دا رمضان د عمل په نیت کې نو هر سړي ته به ملاوي نو علما وی دا تکرار کله د پاره د اهمیت د مضمون وی دا په جمله ثانیه سره چې تاکید کوي اشاره د اهمیت ته د مضمون ته چې دا ګوره تفسیر د نیت ډیره ضروری خبره ده نو په دو جملو کې تی تعبیر او تاکیدن نو دا جمله ثانیه د پاره د تاکید د اولا ده د وجه د اهمیت د موضوع نه او د مضمون نه دویم جواب دا چې لومبۍ جمله شرعیه ده او دویمه جمله عرفیه لومبۍ جمله عرفیه ده او دویمه شرعیه ده عرفیه دې ته وایي چې هغه مخکې نه معلومه وي هر چا ته او شریعه دې ته وایي چې شریعت په هغې دا جمله بنا کړي چې دا خو منې نو دا هم ومنې نو لومبۍ جمله عرفیه ده دارومدار د عمل په نیت دی دا هر څوک مني او دا ځای مې په بنا کړ چې د عرمدار د عمل په نیت دی نو ګورې هر مسلمان ته به موافق د نیت جزا او سزا ورکېدی شي د دې داسې مثال دی لکه حضور وایي لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح او که څوک ملهم من الله وي نو هغه عمر دی لکه سړی وي هلکه که دنیا کې پهلوان وي نو هغه دا دی نو لومبی عرفیه وي چې عرف کې هغه خلک مني او دا بیمه په بنا کې دا انما الاعمال بالنیات دا گویا جمله عرفیه ده او دا بیمه په بنا ده جمله شرعیه درېمه دا ده چې د لومبۍ جملې تعلق د احکام دنیوي سره دی دار عمل د دار مدار د عمل په نیت ته که فرض وي نو فرض دی که سنت وي سنت وي که عادت وي عادت دی که عبادت وي عبادت وي او د دویمې تعلق د آخرت سره دی وانما لکل امرئ ما نوا هر سړی ته به جزا ثواب موافق د خپل نیت ملاویږي عذاب تکلیف مصیبت موافق د خپل عمل نو لومبه د دنیا سره تعلق لري د دویم تعلق د آخرت سره سلورمه پنځمه لومبه جمله د پاره د ضرورت د نیت بیانېږي چې نیت پکې وکړه خامخا او دا دویمه د تعین د نیت لپاره چې نیت پکې متعین کا نو لومبی تعلق د نفس اثبات د نیت لپاره شو چې نیت وکړه ګوره او دا دویمه د پاره د تعین د نیت چې نه نیت خاص وکړه شپږمه لپاره د اثبات د نیت ته چې نیت په عمل کې ضروري دی او دا دویمه تعدد د نیتونو ته اشاره ده چې ډیر نیتونه وکړه په یو عمل کې وان لکل امرئ ما نوی جمعې مانځه له ځم مثلا نو نیت به دا وکړم که په لاره به د نیکانو سره ملاقات وکړم په مقبره به ورځم هغوی ته به دعا وکړم مور پلار مې دي د هغې زیارت به وکړم په مسلمانانو به سلام واچوم کثرت د قدمونو به مې راشي او زه یې جمعې مانځلم نو چې څومره نیتونه کولی شي نو پکې وکړه په دې مستقل کتاب دی ما سره یو نیک سړی په لختی تېرېده په پل یو بد بدمعاش سړي دیکه ورکړه او دې لختی ته پرېوت چې پرېوته نیت یې پکې د غسل د جمعې وکړه بیا سم پکې به وي غوځو نو تعدد د نیتونو کا نو لومبی جمله کی ضرورت د نیت ښیی چی نیت پکار دی دی دویم کی تعدد د نیتونو ته اشاره ده چی په یو عمل کی ډیر نیتونه هم کولی شی سړی ډوډی وخوری په دی نیت چی فرض د بدن می پوره که په دی نیت چی ما کی طاقت راشی چی عبادت په خو وکړم په دی نیت چی د د خدای نعمت ته چی ویخورم چی خدای په خوشحاله شی په دې نیت چې ورپسې شکر ادا کړي، په دې نیت چې دا چا راکړې ده هغه هم خوشحاله شي، نو په یو ډوډۍ کې ډېر نیتونه کولی شي، په یو جماع کې تقاضا د نس پوره کړم، حق د ښځې ادا کړم، طلب د نیک اولاد وکړم، غض البصر مې راشي که څه الله بازار ته ځم. توقان سے مسئلہ حل ہے په یو عمل کې د سونیت توکل ضعیف عمل دی نو ربه جمله کې ضرورت د نیت دیم کې تعدد د نیت دی دریم سوال دا دی چې مفصله جمله د حدیث مبارک خو دا ده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرات ينجوها فهجرته الى ما هاجر دا غړو به جمله ولې نه ذکر کړي مفصل حدیث خرم یې کړی دی په حدیث شریف کې خرم اختصار ته وایي ممده د حدیث یې حذف کړې ده دا ولې ځکه همدا حدیث بیا وروسته کتاب الایمان کې ذکر کوي نو دا ړومبی جمله هم نه ورسره نو عالمان وایي اوله وجه د دې ړومبی جملې ذکر کولو کې ایهام د تزکیې د نفس راته، که د چا عمل د خدای او رسول لپاره وي، نو د ده عمل به د خدای او رسول لپاره وي. نو ګومه دا راځي چې ملا بادره! ته وایې جوړې زه دا د خدای لپاره کوم، ځکه په سر د کتاب کې دې راوړم. نو چې څوک په ما ایهام د تزکیې د نفس ونه کړي، نو ځکه هغه جانب اصلح مې ذکر نه کړ، جانب د شر مې ذکر کړ. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها نا یو جمله کی هم د تزکیه د نفس او دا پاکان خلق د خپل ځان د صفای نه ډیر ځان ساتي او د شهرت نه او د مدح نه ذکر ذکر نه کړ ویم وجه وای چې دې اشاره کې جواز د حرم او د اختصار د حدیث ته څو علماوی حدیث چې څنګه اورېدلې دي پوره به بیانې سو کوئی که یو جمله ذکر نه کې چې هغه رسته جمله معنا په سو ور سره توقف نه لري نقصان پکې نه راځي حیثیت دی او مستقل حدیث لري نو خیر دی نو دې د جواز د اختصار او د خرم قائل دی د دې وجه نه لوی لوی حدیث هم دې کله یو یو ټوټه ذکر کړي نو جواز د اختصار فی الحدیث ته اشاره درې ما وجوه چې دا کل جانب ذکر نه کا غلا خطرې ذکر کا اشاره دیتا چې تخلیه د رضایل مقدمه ده په تحلیه بالفضائل الله ورسوله پکار دا چې من کان هجرت الا ورسولی فله الجنه وله الرضا وله المصوبه ځل ته وای کله چا هجرت د خدای او رسول نه پاره نو د هجرت د خدای او د رسول نه پاره نو جزاء غیر د شرط دلته عین شرط معاد شو په جزاء کې او به په دې بل جانب کې عین شرط معاد شوی نه دی پدې هغه ذکر نشو په دې لومبه کې چې شرط عین جزا راغله نو اشاره د عظمت د جزا ده کله چې خدای رسول ته هجرت وینو د ته خدای او رسول نصیب شي نو دې کې غلمان او حور او باغونه او جنت او مکانات هر څه راغلل ته چې د چا میلمه شي او د میل د کور خاوند ټول ستا شي نو د هغه ټول کار کور ستا په تصرف کې یو حدیث شریف دی من کان لله کان الله له څوک چې د خدای شي خدای د هغه شي نو چې د خدای دې مقصود وي نو چې خدای ستا شو نو هر څه ستا دی دا صوفیه دا مثال وایي دا نور وجودونه تابع د حکم د خدای دی اگر چې د هغې تعبیر زما نه دی خوښ ځکه قواعد د شرع نه ما ته خلاف ده وی دا نور ازلال دی او مرایات وی داسې مثال دی لکه او مرغۍ ناسته یې په دې صحن د جومات کې دې خو اینې لګېدلې دلته مینه دلته مینه دلته دې ټولو اینو کې دا مرغۍ ښکاري نو که هر اینې پسې منډې وی تا ته هېڅ نه درځي که په دې یو چنچڼه مرغۍ د لاس کې خو د قبضه دې کړه نو په ټولو شیشو کې به ستا لاس په هغه ښکاري په مرغۍ ښکاري وی وجود حقیقي خو د خدای دی نو چې خدای ستا شو درې تیر شیو څلورم کې شروع کړی و اول بحث په بیان د اهمیت د دې حدیث کې او د عظمت د شان د دې حدیث کې دیم بحث یو سندي خبره ده د سند متعلق دریم بحث په بیان د معانی او مفرداو د دې کلمات یعنی د کلمات چې څومره راغلي د هغې د معاني او لغتن او اصطلاحا څلورم بحث د اعتراضات او جوابات پنځم بحث په بیان د استنباط د احکامو کې شپږم مناسبت د دې حدیث د باب نو څلورم بحث هم شروع کړی او آخر کې یو څو خبرې پاتې دې دې په ځار رسیدلو چې انما الاعمال بالنیات او انما الامر معناو کې خو بظاهر تکرار دی نو درې څلور توجیهات مې درته کړو دینه پس سوال کې دی هغه دا دی چې فا تفصیلیه دی فمن کانت هجرته نو د تفصیل او د اجمال منځ کې مناسبت څه دی اجمال دا دی انما الاعمال بالنیات او تفصیل دا دی فمن کانت هجرته هجرت خو نه کولو ته وایي نو اجمال په اثبات کې دی او تفصیل په نفي کې دی نو بظاهر د تفصیل او د اجمال مناسبت نشته جواب دا دی چې هجرت نفع محض نه دی هجرت وایي ترک ته او ترک فعل له عمل له نو د اجمال او د تفسیر مناسبت را ځکه چې هجرت شرعي درې قسمه ده ترک د دار الکفر دار اسلام ته ترک د مواضع او د فتن او د معاصی مجالس او د صلاح او د تقوا ترک د هر غسه چې سړی غافل کوي د خدای د یاد نو دا درې وړ اقسام د هجرت په معنا د ترک دي سلورم بل سوال دا ما ته شمیر نه دی یاد چې هجرت دنیا ته یا شوزه ته نو دنیا په عموم کې خوشزه رانه کنه نو به د شذې ذکر ولې مستقلا راغلی چې چا هجرت د دنیا د پاره نو دنیا کې غویان میخې بنگلې شذې کارخانه پیسې ډوډۍ هر سره نوی فمن کانت هجرتو الى دنیا یصیبها او الى امراتی ینکحها نو د شذې دا ذکر ولې راغلی دی نقطه پکې صرف نو علماء د دې درې نکات بیانوي اوله دا چې حقیقت کې د حدیث مبارک کې اشاره ده یو رجل ته چې د هغه هجرت د ښځې لپاره دا ښځې کنیه د ام قیس نو دې سړي ته به مهاجر ام قیس ویل کېده نو ام قیس مسلمانه وه هغې هجرت کو ده ته طلب وکړو چې زه دې کوم هغه یې که هجرت ته وکړو زه به دې وکړم نو هغه هجرت د ام قیس لپاره وکړو نو شان ورود د دې حدیث ته پکې اشاره رااله ورې که چا د شزې د پاره هجرت کړی نو هجرت یې د شزې د پاره شو دیمه نکته دا چې دا تخصیص بعد التعمیم دی ښځه د دنیا په امورو کې د ټولو نه احب الس مرغوب شی دی د یو سیس خواهش او لذت او خوند د ښځې سره برابر نه دی نه ورته بنګله رسي نه ورته مالټه رسي نالوا رسی نه چرګ رسی الذ الاشیاء خدای پاک چې شهوات ذکر کوي نو اول شورې د شذ نه کړل زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا نو متاع الدنیا کې شزه د ټولو نه مخکې ده گویا دا تخصیص بعد تعمیم ہے ښځه د ټولو دنیا په څیزونو کې خطرناک شی په دې دی چې دا سړی زر ګمراه کوي خزو کې انفعالي ماده ده نیک په سړو کې می په خزو کې او بدم په سړو کې هم په خزو کې او خزو خدای یو طبیعت پیدا کړی دی انفعالي زر متاثره کېدل ښځه که واده له لاړ شي او د چا جامې ښه ولیدلې او د دې جامې خراب وي، نو ځان ورته ډېر بدي ښکاري او چې کور ته راشي پوزه یې تراووي. خاوند ته وایي، خلک خلق خو لار سره وړي او ته چا له څه نه راوړې. دا چې وادو کې پته برته ولګي. او په یو واده کې چې کومه جوړه واوسته په بل واده کې نه اغوندي. دی خلک بوی د دې یو جوړه ده ودی وای کنه چې چلے قما خل شي د بل سیسته پسخي او تاثر حمله کده لوی عالم لوري لوري او بازار ته پرې خوله هغه نار سپات د لوی سید لور دی نظر متاثر کیږي نو دا فتنوس کوم ملکونو کې چې حیا به یعنی پرده نشته د خزه به حجاب ګرځي لاړ شه توبه مو باس خدای دا سپیری او کچرګان ما بعضی ملکونه لیدلی مردا یورپ کې امریکا کې نورو ملکونو کې ښځې ډېرې ګنده دي سقا نو راسته فتنو ښځه ده ما د استاد صاحب نه اورېدلې چې خدای شیطان رسوا که او مطرود یې انذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم اړم بي ابلیس لا چې نوم عزازیل او کنیه ابو لبینی ده او ابو کردوس دل خدای عمر ورکړ نور پیدا کیږي مري ناغه خدای چې اختیار دی راکړي چې دا خلک گمراه کاو د ستاله سزا اما لا اسباب د گمراهه پیدا کړ یو شی ولا ورکه بل شی ولا ورکه بل شی ولا ورکه طبیعت یې لا نه پوره کېده ښځه یې ولا ورکړه بس وې کاره شو نو عربی کې وایي استاد صاحب نه مې اورېدلی دی هن سهامي الواصلات دا زما هغه رسېدونکي غشی دی چې په نښه لګي په دې به کار کوم دا چې څومره قومونه خراب شوي دا په ښځو وی هن سهامی الواصلات دا زما غشې دي چې په نخه ورځي بس وی کافی ده نو آدم علیه السلام هم چې خطا کړی دی په واسطه د ښځې خطا کړی د پیر په شکل راغی د ملک او ایته دا یو وظیفه درته ښیم او دم درته ښیم او کار درته ښیم که دا وکړې نو جنت کې به هغه نه پیژن چې دا څوک د ځان نه پیر جوړ دنیا کې خرافات او بدعت دا به علم به شریعت پیران جوړه نه ته دومره وسوسه واجو هغه متاثر کړه نه آدم علی السلام ته آرام شو او دا چې رجوع یې خدای ته وکړه قالا ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا شیطان د خپل نافرمانه د پاره دلایل پیش کړ او آدم علی السلام اقرار وکړ چې خدای ما نه غلطي شوه نو عبدیتو پکې خدای معاف که شیطان سرکوزیم تو بوخ کړی وي عبدیت اظهار یې کړی وي نو شاید چې خدای معاف کړی وي نو ده د خپلې غلطۍ لپاره احتجاج شروع کړ عبدیت به صفت د غزنی مولیان هم ناست سلطان محمود غزنوی خلی ولی الله مو بادشاہ نو آیا د غلام او ترکی او دی په خپل کور دی پښتون نه دی نه پارسی باندې محمود غزنوی کرد و کرد کرد نر قوم دی شوافع محمود غزنوی هم شافی مسلک نو آیا دی خواه مولوی او خدای هم ورکړ نو دی نور به ورسره حسد کوه د وطن خلکو چې دا غلام ترکي غلام او د بادشاه په نظر کې دومره خوښ دی داسه ما ته به خبر رسېدې یو ځل دا وزیران هم ناست دی او ایاز هم ناست او قیمتي چینی جام راغلی و دله د شیشې بادشاه ورته وی راځه بس وی ستا او د ده دغه فرق چې تا د ما د واره حکم رد که او د حکم ومنه خو کولی نه شو نو ته خو به یو ځل تللی په دې زه نه پوهېږم چې اوښ څوک نشي راوړی خو ایاز نه پکې کیفه تپوس وکړ نه د چېر او نه د چون چې دا سله کوم سله کوم خو بس خپل کوشش یې وکړ چې نه یې شو راوړی بس ما ورته یې راغله نو شدې پورې خبر راغله چې شده دا راسته فتنو دی او راسته ضلالت شریعت چې په پرده مقرر کړی د قسم دی دی د ښځو عزت هم ساتلی دی او د سړو د دواړو نسب محفوظ دی عزت یې محفوظ دی کوم وطنونو کې چې پرده نشته هلته نسب نه دی معلوم د انګریزانو اکثرو ملکونو کې پلار نه لیکي دا څوک دی دا شعبدین دی دا مور نوم یې څه دی لیلا پلار نه لیکي پدری کیس معلوم نه اولاد وړي اکثر خزه داسې لاړه شي سړی داسې لاړ شي هغه اولاد یې پاتې شي حرامیان دغه شان ګرځي نو غلا کې ډاکې کې ځکه بې پلارې بې مور بې روزې نو زیات جرایم چې امریکا کې دي دا دا نیګرو پیدا کی دا تور حبشه او په افریقا کې افریقا کې مسلمانان دغه لګولي جنگلې لګولي دکانونو شرابان سوکران شي ما یو مدرسې دوه واله ته وي د ارامیانو له مدرسې جوړې کړې د دوی خو ګناه نه ده یو زمونږ دوست اسماعیل صاحبي نوم یې اثر کې سبق ویل زه د هغه مېلمه وم په افریقا کې یو ښار کې هغه ولا مدرسه جوړه کړې ده ما ورته بیان ما دا عالمان کې دین بخور کې تبلیغ بو کې دعوت پلاره ولګا د ګناه خو د دوی نه ده ګناه د مور پلار ده دا نتیجه د څه ده دا د ښځې د ازادۍ ده یو انګریز دی زناور که زه ووایم نو ما ته خو ځان بدي ښکاري مسټر کارلاین او زمونږ د یورپ پنځه څلوېښت کروړه آبادي ده خو په پنځه څلوېښت کروړه کې پنځه څلوېښت داسې جینکې نشته چې د واده نه د مخکې پاکه پاتې شي ټول استعمال شي او پنځه څلوېښت آبادۍ کې پنځه څلوېښت داسې هلکان نشته چې صرف د پلار د اوبو نه پیدا د هغه په پیدایش کې د ډېرو کسانو دخل ځکه چې سکول یو ځای کالج یو ځای دکانونه یو ځای دفترونه یو ځای نوکر یو ځای نور او پنبه چې یو ځای کېږي څه باید نه یانې ښځي سړو لګي رخرۍ او طرفونه او سړی نه یعنی ښځو له ترخونه خری او سامان ولا برابر نو چې خد داسې کوي او قصدنم کوي په پتونې ولا خپې خي په پتون باندې پتون تک تور حبشي به د پیسو د پار ډالري ور سره بعض افریقي ملکونه ډیر مالدار نو تک سپینه جینه ابل هغه تک تور حبشی له د پیسو د خاطره په مخ لاس وی ګیره به ورله خرې غه به ورله نا به ښکلۍ او سملۍ به نو داسې نو ښځه چې ده دا شکر دی چې دلته حیا او پرده ده او دا غواړي افغانستان کې حقوق نسوان تلف شو کوم حق دی چې تلف شو دا تلف دی چې ښځه د پردي سړي سره ګرځي دا خو زمونږ دین دی دا زه د خپل قضو غمو کې د بی غیرت بچو نوای فمن کان الهجرت نو درې نقطې شي پکې یو دا چې شان ورود د حدیث ته اشاره ده د مهاجر مقیاس دیم دا چې ذکر د خدای دا تخصیص بعد تعمیم دی درېیمه دا چې راز ته فتنو ته اشاره ده ښځه راز ته فتنو ده او الی امراتی ینکحها که ښځې د پاره یې نو فهجرته الی ما هاجر الیه هجرت یې همدغه ته شه داسې نه چې ښځه مثلا که نکاح سړی کول غواړي امر مباح دی که سړی ښځې دپاره ځي خو دا دومره لوی عمل چې هجرت دی د داسې یو خبرې دپاره کوې چې په خپله خدای درکوي ته چې لاړې د بې ښځې خو به نه پاتې کېږي او چې راځې د ښځې لپاره نو دا څه خبره دا مهاجرین کې ډېر ځناورو که نه شمالي اتحاد وه سرونه به یې ببرو غېږ کې به ریډو نیولې او ګرځېدل به په بازار شکل به د ګلیم جوړ هلکه دا تا هجرت کړی دی نه مونځ نه اودس او کونه کې ریډو نیولې یو درزی باندې د په هندوستان نه چې راغلي ما پې کوټ جوړو نو زه ورسره ناست ما ته د کوم دی زه د بمبې یم او داسې لوی بمبې لوی ښار دی لمونځ کوې نه ږیره خریلې انګریزي سر علما دی نو ما ورته ویې ګوره دا دومره خشته ملک ته پرېښوم هندوستان خو د پاکستان نه زیات آباد دی فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراته ينكها فهجرته الى دنياه او الى امراته الت شرط بینه په جزا کې وا معاد شو دلته شرط په جزا کې معاد نشو تعبیر ته په ضمیر سره شو هجرته الی ما هاجر الیه دا شاکله ولې د جملو بدله شو دا د مليانو خبرې دي ته نکات بعد الوقوع وي نو علما وي داسې چې دا ړومبه جمله کې چې ذکر شو دوباره دې کې استدلال به ذکر الله او رسوله یو خوندو پکې ناغه شرط دوباره په اسم صریح سره ذکر کړو فهجرته الى الله ورسوله او د دنیا او د خزې په ذکر کې استقباح قبیح و نو هغه دوباره ذکر نه کړه استحجانا لذکره و استقباحا نو د هغې نه تعبیر په ضمیر سره وکړو هجرت هم د دغې دپاره شو سبع نمونه لو ناړمبی کې استلزاز و دویم کې استخفاف و استنزاف تقاضا د دوباره ذکر صراحتا کاو او استخفاف تقاضا د ذکر دوباره صراحتا نه گئے تعبیر ته په اخف چیز دارو خدا سوالات او جوابات شو پنځمه خبره استنباط د مسائل نووي سي هم پکې داخل دي تقریبا د سلو مسائلو ذکر کړل کاغذ ته راوانه زما په نوم دې کړه بول خو یو خاصه مسله ده د فقها او شوافع او د احناف پکې جګړه ده قاری عنایت الله څوک دی دا غټي ټلیفون دا روان دی نو دفتر اهتمام ته دی لاړ شي او عادات چې هغه ته امور مباحه وي پنیت ته تقرب سره هغه عبادت ګرځي او کنیت ته پکې نه کړي نه دي یعنی نیت پکې ضروری نه دي ډوړې خراس کاکل بل سکو او کنیت ته د عبادت پکې او کړه ډوړې خپل په دې غره چې حق ته نفس ادا کړم او موز پیو کوم روجه پیو نیسم نو دا د الله خدای عبادت ګرځي او که دې ونه کړو نو هېڅ نشته نه ثواب شته نه عذاب نو په عباداتو کې نیت په اتفاق د علماء شرط په معاملات او امور عادیه او مباحو کې نیت په اتفاق د علماء شرط نه دی به عبادت یو عبادت مقصوده یو وسائل د عبادت شروط ذرائع نو په مقاصدو کې نیت په اتفاق د علما شرط لکه منځ روجا حج زکات په یو شرط او وسیله کې خلاف دی چې هغه طهارت د بدن دی او سر یې وضو دی د مانځه شپږ شرطه دی د احناف په مذهب کې او نور پنځه وایي نو په نورو شرطونو کې نیت شرط نه دی لکه طهارت د مکان طهارت د سیاب استقبال د قبله او نیت نیت کې نیت شرط نی نیت خو په خپله دی او الله اکبر وینا نو موږ الله اکبر ته شرط وایو هغه رکن وایي نو ما سوا د الله سره د الله اکبر نه شپږ شو او ما سوا د الله اکبر نه پنځه دي دې ټولو کې نه په طهارت د مکان کې څوک نیت شرط وایي نه په طهارت د ثیابو کې نه په ستر د عورت کې نه په استقبال د قبلې کې البته وضو کې خلاف کتابونه مې وو او سبب سبب مړی نو خدای پاک ته وبخښي نو وضو کی یعنی طهارت کے خلاف درې واړه ائمه کرام نیت شرط وایي په وضو کې د پاره د صلات او په غسل کې احناف په وضو په غسل کې نیت شرط نه وي او په تیمم کې وایي یعنی طهارت د بدن کې هغه مطلقاً وای منګه په استعمال د اوبو کې لکه وضو غسل کې نه وایو او په استعمال د خورو کې چې تیمم دی هغه کې وایو نو تیمم بغیر د نیت نه زمونږ په مذهب کې نه دی صحیح او وضو غسل بغیر د نیت نه صحیح دی یعنی مونږ پکې نو جګړه په طهارت کې راغله په وضو کې او په غسل کې درې واړه ائمه کرام وي او په سر کې امام شافعي او امام بخاري په باب کې